الله فی بروزن رمان یا جماع اسواب ما صلی فی بروزن کتاب سمر جامو کې مز پکار دی نلنډه خبره قائل صاحب رحمت الله علیه متکول کده جامه یو جامه دا یو کپڑا دا او سع فراخ کپڑا دا بس یو طرف په بل اوګه باندې واچي دا بل طرف بل اوګه باندې واچي بس موږ دیو کې ساتر د عورت دی او که جامه داسې ده چې اوسع نه ده وسیع ده نو په دې سټ باندې دی غټه ورکی یو صادر شو یو لنګ شو بس پاره کې د موضوع کې او که جامه ضيقه ده نو بیا د نامه باندې دی غټه ورکی په یو جامه باندې مس شو بس په دې باب کې د د ما زلافي یعنی دومره فریضه ده چې ستر د عورت پکې کیږي نو کاغه یو جامه کې کی کدو کې کی کدریو کې کی نه سویلان صلاتی فی صاحب واحد نبی علیہ السلام فرمایل نو دا سه صد صادر پوګه باندې غرزول پکار دی دا یو طرف ته چې بلو ګبانی واچي دا بل طرف بلو ګبانی لوی صادر دی نو چې صادر لوی دی الله تعالی من کبای منو شی او ګبانی سیسه د جامه نه نو دا څنګه د پکار خلوی شړی دا لوی صادر دی کمبل دی نه پدې بل وګ باندې راتاو کی چې د غرزدو خطر نه کشف د عورت خطر نه وي وبه قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى وبه قال حدثنا مسدد قال يخالف بطرفي على عاتقيه دیو طرف صادر په بلو گواچي او دا بل طرف صادر په دې بلو گواچي ځکه چې جامه او سعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مخالفا مخالفا بين طرفي على من كبي دا طرف دیو غبانی دا طرف پدیو غبانی ځکه جامع او سعد لوی صادره قال حدثنا مسدد قال حدثنا مزجي حكم لري اطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم کې مزشو ستر د عورت شو بیا فرمایل اول کل یجد ثوبین هر ملګری دو جامې چرته مومي که یو جامه وي ساتر د عورت وي نو موږ جایز اوس جامه او سعده اختلاف د طرفینو جامه او سعنه ده الرجل یعنی وسیع جامه ده او سع نه ده وسیع ده نو دا چې دوړ طرف راوغلی دلته څټ سره غوټه ورکی چې اون غورځيږي ستر د عورت بوشي یا خود صاحب فی قفا او ثم یصلی رایت الرجال عاقده ما سړی ولیدل چاغي غټ ورکول خپل صادر لرا فی عناقیمه په سټونو باندې منځي خلو زر د تنګوالي د صادر په وجه باندې ځکه ضيق نو بلکې وسيع نو خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم په صلا کمثال سبيان لکه د ماشومان په شان فقال قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال نارینه سو پر سرونه نه دی چت کړی زنانه تاسو سرونه مو چتوي ځکه جامه یو دا یو جامه کې د ماشومان بچاندل تا سټ کې غټه ورکړ شوې دا اسدانه استاس نظر د رجال په عورت باندې واقع نشي باور رجل يصلي في ثوب باب ولا غير يوم قال حدثنا ابو الوليد الصيالسي قال حدثنا جامه ده سيسا د سړي باندې اچولي او سيسا بل باندې اچولي نجایز لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی ثوبنا بعضو علی سیسا په ما باندې باور راجری صلی قمیص واحد عرب قمیص یوغت قمیص د کورتای دا نو زخکار لزم او یو قمیص وی نو هغه یو قمیص واحد کې زموږ کول شم نبی اسلام یاو قلت انی رجل د اوسیدو د احکار لازم فوصلی فی القمیص الواحد قال نعم یکارک دا تڼې وتاړه د زیګر کمیس تڼې وتاړه تڼې نشته د زغی باندې تڼې په ځای باندې کار واخله دا چې غټه ورکا از دانه چې د مصلی خپل عورت باندې نظر واقع نشي ا د مصلی نظر په خپل عورت باندې واقع شي نو د شوافی په نسبت باندې مز فاسد کی کراهت راځي عند الاحناف وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن تو پاس حالت په نو اچولې عربو قمیص د کرته دا لاندې ګټو تر رسیدلی نو یو قمیص باندې موږ جائز یو صادر کې موږ جائز چې کشف د عورت نه دی شوی باورې دا کار ثوب زیکا ثوب زیکا نما جامه ګره درې قسمه کړه یو صادر او سع نو اختلاف په منکبینو باندې دا یو طرف پدی وګا ابل طرف پدی وګا دی واجب ځکه جامع ډیر او سع دی او سع نه دی بلکې وسیع دی نو بیا دا سټ سره غټ دی ورکی او زیق دی نو زیق دی نو بیا د نامه سره دیو تړي لکه د لنګ پشان غوړ دی ورکی کشف د عورت ونشي ځکه د رجال عورت من تحت السره الى تحت الركبه قال اتینا جابرا یعنی ابن عبد الله قال سرت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوه فقام یصلی وکانت علی بردا فما بنی صادر او دې تن صادر او دغه لاندې د صادر د طرف زړین دي د زړنو کته شړای دا وکانه تعالی ذابتو خالف بین طرفیا نو خالف بین طرفیا په کوم جامه کې پکار ده چې او سعوی او دا زیق دی اوس په موږ کې ولاړ از کوشش کوم چې یو طرف بل اوګه باندې اچوم دا بل طرف په دې اوګه اچوم زه شروع شم په مازه کې مخالف بین طرفیا فلم تبلغ لی وکان الله زبازبا دا زیوی کته زړن دي دغه د شړای چې کوم جوړ دي فنکستو ثم خالفت بین طرفیا ما را ټول کړو بیا ما دوړه وګو باندې راواړو لیکن ثم توا تعالی نکید ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا د نبی صلی الله علیه وسلم ماړول طرف ته زود ریدم فاخذ بيدي فادارني حتى قامني عن يميني په خي طرف باندې زود رولم پدې کې فجابنا صخر حتى قام عن يساري هغه اړول طرف ته ودرېد فاخذنا بيديه جميعا منګه دوړ د پښا کړو تاسو دو مقتدیان شوي امام یو د مخکیو تر ولاړو د دوړ پښا کړو حتا قم اقمنا اقامنا خلفه وجعل رسول الله يرمقني نبی رسول الله اشاره کول دا شړې سم کا تا پوګه باندې اچولې دا دا د اوګې دا اچولو نه دا دا په نامه باندې تړلو د پاره ده ضيق دی وانا لا شعور ز پویدم نه او نبی علیہ السلام مال اشاره کول په مازه کې روس ز پوشم فاشار الی ان اتذر بیا ودا شړی تنگ دا د لنګ په ځای وتړه په نامه سره وتړه او اذا کان ضيقا فشدده على حقوك بیا پدی پرتغا شکم ځای باندې تړل کیږي دې ځای کې ولا غټه ورکا نو جامع او سعره مخالف بین طرفه وسی کې دلته غټه او که جامع څنګه ده نو بیا په کوم ځای باندې پرتغاغ تړل کېږي په دغه ځای کې لنګ په شکل باندې جامه دی وتړي فی الصلات دارنګ په غیر صلات کې حرام دی مکروه تحریمی ماضی کوم او غیر ماضی کوم ګټه پټول په ماضی کې نارینه د پاره او د خار یو صلات دوړ ناروا او زنانو لا پټول پکار دا ډیر بے باک سړی دی بے خوند سړی دی بے باک دی د نه په حلالو کې دی نه په حرام کې دی نه نو یو عذر وی لکه د علی رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه د چا خېټه غټه ده الته د لنګ تړل کېږي نه ټینګيږي نه دا عذر دی او خېټه د ډیره دنه ده پرتغاغ باندې پرتوک تنګیږي نه به اختیار کته راځي دا عذر دی لیکن دا دوړ عذر نشته نو بیا د اسبال د صدل په جامه کې ګټو نه کته دارنګي د لاسونو د روسن نمخ کې دانه د پکار ګټو نه کته د پنسار نه د پکار مکروه تحریمی یو جامه ده هغه یو جامه زیق ده نه فلیتذر به او که وسیع ده نه په دې سټ کې غټ ورکا کا اوسع ده نه اختلاف د طرفین وکا دا یو طریقه شو دویم ولا یشتمل اشتمال اليهود ځوړن ساتي دا شنز پکار یا زیق دی نو د لنګ په ځای باندې کا وسیع دی نو سټ باندې غوټه او او سعد نو استعمال پکار دی ایو صلی فی ادارنګي ولا اخر صلی فی سراویل وليس علی ردا قمیص اشته او بیا فقط پرتوک کې مسکی دانه د پکار ها کنيشت نو جائز جی باب في كم تصلي المرأة وبه قال حدثنا قال علي عن مالك عن محمد بن زيد بن خمسج عن أمه أنها سألت أم سلمة زنانه د پارا څومره جامو کې موز پکار دی نو بیا زنانه د پارا درې جامې پکار دي یو پرتوک قمیص او درېم کپڑا چې پاغه باندې سر ویخته پټ کی دا درې جامې یو قول لګي امام اب رحمت الله علیه دا قول ذکر کړی د احناف کوم او دیم قول فی حرجن نو د گیټو نه قطع خپا د بربند وی جرابه نه وی نو خیر دی د گیټو نه مخ کې لاس کلاوی نه خیر دی مخ کلاوی نه خیر دی په مازی کې اتم بهر د مازن ریپټ کی هغه مسله د حجاب ځان نه او د ستر ځان نه ان عائشه نزلت على صفيه عائشه رضی الله عنها داخل شو په صفيه باندې صفيه څوک ده ام طلحه الطلحات دا طلحه غندي طلحه فیاض طلحه جواد طلحه فلان طلحه فلان فاتحه جنسون دی دی دی زوان لا نیم ورکا والفتات التي عند مسلمان نسبان فنی لا را الا قد حاز زما خیال دا چې دا بالغ شوی دا نو بالغ زنانا د سر ویخته پټول پاره باندې فرضي په صلات کې او په غیر صلات کې کور کې او خارج د کور کې الله راهما الا قد حازتا زما خیال دا دی چې دا دواړه بالغ دي نو مزالت کې سر پټول فرض او خارج صلاتم سر پټول فرض دي خوشاه ولی الله رحمت الله علیه صدل خلاف عادت استعمال د جامع خلاف عادت استعمال د جامع عام عادت کې څنګه جامع استعماليږي هغه سي جامع جامع استعمالول پکار دي خلاف عادت استعمال د جامع صدل ان رسول الله عن الصدل في الصلاه مازه کې خلاف عادت جامه مو استعمالو لکه صادر مونږه داسې ځان پټو داسې نو صادر په اوګو باندې واچي جوړن کی دا خلاف عادت دارنګ صدل د ګټو نه قطع پرتوک جوړندېدل آزا صدل مطلقاً خلاف عادت جامع استعمالول په مازه کې صدل وقد غرزا زفرو فی قفاه دا ویخت ټول راغون کړی دی په دې سټ باندې دا چې غټه ور کړی دا نو ابو رافع ولګی دا فج فحل ابو رافع غټه ول کلاو کړی دا نارینو د پاره ویخت دلته راجم کول نه دی پکاره هغه کلاو کړو فلتفت حسن الیه مغضبا ډیر د غصې په حالت باندې راکو ته ولې دا کلاوي ته فقال ابو رافع اقبل الله صلاه مزکا ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذالک کفل الشیطان دا خو د شیطان د پر کرسي او سیټ جوړول دي شیطان په سوريږي دا ولې تا غټه ور کړی یعنی مقد شیطان یعنی مغرزا زفره دا د کرسي جوړیږي د شیطان لپاره أبي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن وهب عن ابن حارث أن بكير حدثه أن كريم مولى بن عباس حدثه أن أرسل سكل قال إني سمعت رسول الله يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف دې مثال دا چې د لاسونه شاته تړلې دا ګویا کې سوالی جوړ شوی د مرکب جوړ مرکوب جوړ شوی شیطان د پاره داس نو په کار ځکه ما کولا وکړو